بسم الله الرحمن الرحيم باب الحدث في الصلاة باب د بیان دی بیا و داسه کېدلی شي په لمونځ شي د مخ شخو د هغې لمونځ بیان و چې هغه که نه سالم و د عوارض نه څه عوارض نه وي پکې از د اګر موضوع بیان دا چې عوارض ورپېښېږي اګر موضوع عوارض ته چې المنځ خرابوي یو عوارض هغه دي چې هغه نه غیر اختیاري وي وتوزع او دای دروټ شو داس ته وکو و بنا او په هغه مخ شل مزدا بنا وکو کنه اذن د می شریکو چې کیم دي نه ورنه پوتې ده دا استخلاف ته وکو کنه خلیفہ د کیم کو ومن سبق ول حدث او چاته کې بو دسیر پیش فلا ا دې کې بنا دې پر چې دای بنا کړل شي ا دې کې پر شرطی نه دي دې پر ګان شرطي نه ټول دیار له شرطي نه دی ذکر کوي اگر که یو په بل شم مندرج کېږي یو خدا چې کنه هغه چې ور پېښ تا ومن سبق الحدث هغه څوک چې ور مخته شو به ودسی چې دا به ودسی به کنه غیر اختیاري وي په خپل اختیار به نه وي سبقاټه که استعمال کوو من سبق الحدث چاته به ودسی مخته وراله د په کو زوم نه به ودسه کړه به ودسی مخته ور پیښه شوله نه اوله ول شرط دغه دا چې آب کنه سماوي وي دغه به ودسی سماوي معنی چې غیر اختیاري به وي اسمنی کانده به وي کنه په دې به ودسی شي به د اختیار نه وي یا په هغه سبب شي به کنه د بنی دم اختیار نه وي که په کو دي زوم به وداسه کړو دا غا بنا نشو کلان می دی خانه ختم شولا یا کنه سبب یې چې کیمو دی بوزي هغه یې کنه کزن کړو چې ته په دبوندې دنا وا نینی وا کنه هغه نینی وګراوله چې د وګراوله هغه کنه وینر وتله پابوندې نو کنه نو نو زور وته د خو وینې نه پرې سره د خو کنه خالي ګراولي وا خرش یې کړو او چې وګرځلا بیا پیګه سره کنه وینې پر وتلې نو پر وتلو یې پر وتلو او داسې موت شو دغه سبب یې کنه اختیاري و دغه بنان شو کنه نه کنه ختم شولو یا لوند پر مزوی لوړ دا پوس په چات باندې سیک درې می تشتی پارېږي اخښتا یو لیټه کنه پوس یې سړی در پریوته د پسار ولګې د زخمی کړو یا د بهی ونې لوندې وي لوړ د المیس کو کنه ا بهی مواد رنا وایي عام ده کنه درین دا غ پریوتو په ساری ول زخمی کړو وینه پروت دا بنا نشي کړلا ځکه چې دا غ سموي نه دو اختیاري نه دو غیر اختیاري نه اختیاري دو اگر کدا منا دا غ به وخت پر پریوتله بودر وتریلا خو دا ونه چاله ککړی وکنه سبب اختیاري ده د ولا چا په خپل اختیار باندې لکه کړی و کدا نه وای لکه نو ته موانه ویل نیولې به بدا په ده او داس نه موته ده ومن سبق اول حدث چاته یې بود سیر پیش فلا نه اول شرط دا غدا چې کوم دا به کنه غیر اختیاري وي سماوي به وي بل دا چې دا به بود سی وي ومن سبق اول حدث چاته یې بود سیر پیش فلا ا د سیرات نه موتلی وی کنه کچا متیاز دې کنه درول وسلې مردوړي بدر ول وسلې مردوړي کړې کنه دا بنا نشه کړه دل می دې موت کړو دا به د سینو دو کنه ا تو سیرات نه وتلی دا خو بچ نه کړم بهر نه داغه منې در پیښ شو بل دا چې الحدث الافلام هادي دي مراد حدث نه هغه چې موجب للوضو ده حدث اثر مراد د خلص اکبر نه کچېر سړی په خیب شو خیب وشو په منځ شي اختلاف یو شیطان وګلا ولو کنه دغه مين موت ته نه یو دا شرط ده چې دا به کنه سماوي وي غیر اختیاري به وي نه به دا به د سی په خپل د کړی وي نه به سبب کنه چې استعمال کړی وي بل دا چې د وجود نه به سر کنه خارج شوی وي بل دا چې دا کنه حادث اصغر به وي خلص اکبر به نه وي فیصلات په منځ شه ان سره په سمدستي بر وګرځېږي بلا مهلته بلا تخیر له سی بر ووړي کنه سی بر وګرځېږي کدر کړه به وداسه شلو به واده کتام شلو بلا عذره واده کتام شو مطالعه وکړله هغه دې به کل مين ختم شو دا بنا نشي کړل دا بیا سار نه مسکو ان سره پاسم نصیب وګرځي البته کا رښتې وجه نه ي سور شورش ته کنه تلای نشي اې دې وینه حل شوه ده بدا هغه مين نه پسې دوي بل شار دغه ده کنه چې په دې کې به ودسي حالات څه به کنه د المزو ځای رکن به نه کو پېښه که په دا حالات شي کنه د المزو چارو کړل په سیدا پرې ته چې به وداسه شول ا س ا ر چې کوي خو په دې نیت تر چې کوي که چې دغه سجده خو ورپی راکه مې دې موت شو ختم شو که په دې نیت چې کوي که چې به وداسه شو که زه ودوسه تدریمه ابا سر خوش چې کوي دا به مين نکو به تل شي هو کپ دې نه چې سجا ور پیرا کا سیدې نه سار چکا یا رکو نه سار چکا کنه مې دې ختم شو په دې به سې سره به کنه دې مزور رکن بنا ده کوي یا پتلاک شي کنه کارون ده و دای کنه قرات بی یا الحمد کوله ولا پیدا کا می دې کنه ختم شو یا پیګره چې پرسی پرتلاک شه او بل هغه دا چې داسې منفي چار به نو کو په دې واشه چې هغه د مسره منفي وي خروق په نو کو شوق په نو کو ژغدو به نو کو خندو به نو کو صرف موجوده به درې می کنه د اطلاق یا نه خرو پوي مس د کبرین انحراف یا نه خرو پوي هذه کا کنه کچره کیای و کنه نه بخاری اصله که یو ری بنې به کارو تیر وکړه په دې باندې مين نه موتېږي یا پمپ او پمپ باندې والو په دې مين نه موتېږي خدا سے بلا چار منفی چې کنه هغه نه د خلاصای وی هغه چار بنو کو خروق بنو کو شوق بنو کو بل هغه شاته کنه چې کومې کا چې نږدې به وي کنه هغه به استعمالوي که وریا ته لوړو دي که نږدې به وي کنه وریا ته لوړو بیا لمونځ مت ختم شو بنا نشي کړله او که چېرې دغه مقتدي و په امام پسې ویلوړو کنه هغه دي ته برسي چې کومې کا ویلوړ ده کنه دای به کنه و امام په غال منځ شي به ځي که بلمي نه پیرا کوي که به ځي کا ودرېدو بلمي بیا خراب شو کنه مې په دواز یا باندې شو او که چېرې منفرد و زول ته و چې چېرته یې کړلو بل دا چې کنه دا چې عارض بنوي پېښ چې هغه عارض کې مې خر پوي پر کا مزه په شوی ټیم می پیرا شو په دامیر شي اما سه ټیم پیرا پیرا شو دا غا بیران شي کلا ځکه چې ما سه ټیم په شی مرزول شو کنه دا مزه به وکړي یا امام داسې سړی وکنه ا خلیفه صورت پیدا وی کنه چې دای به مثال نه دا سر وری کنه سر ټیټ ټیټ غوندې به کنه چې مثلا ګور وی ټیټ غوندې وی چې او بل په ته بلوس مون سي دا به شکر کوي چې ګویا کې په دې نه کنه وینره ورې دي دا د جواب خبر نه وری چې جواب تر وری کنه بل څه نه سي کنه خلک ته زور شوي چې مو داس مو څه کنه شکل د بل جوړ کو کنه دا سه به ډیس کې ټیټ غوندې شي او په ته بلوس مون سي کنه قياس دار چې ميزه د ايثار نه وګرځوي وهو قول الشافعي رحمه الله ودا د موشي په دې قول هذا هغه مذهب دا وی چې کنه بنا نشي کړ چې څنګه به ودا شي یا بنا نشي کړ بلکې کنه استناد په کو اثار نه ميزه ګرځوي لأن حدث ينافيها ځکه چې حدث دا منافي ده د موضوع سره او منفي د لازم او منفي د ملزمه وي المنزل سره منفي شو لأن حدث ينافي حدث منفي د المنزل سره ځکه چې لازم سره منفي ده چې طهارت ده ن ا ل م ي ز و ا ب ك ا ب و د س ي ز ن س ر ا ب و ت ك ي ك ب و د ا س ا و ا ل م ي ز ا ب و ت ي س ك ن ا م ي ز ا ختم شو ده قياس بي و ا ل م ش و ا ل ا ن ح ر ا ف يفسدانها تلاغ رتلاغ ي ك ب ز ن ا ك ي ك ب ل ن ا مخرج اول د غال مين متوي دا چاره او کړې د یو به ودسه شو ده به ودسي و د المذب مې شه منفات ته به ودسي سره مين نه پوتې کیږي بل لا کنه چې دا راول شو سره یې یې به تا راول دا وسه ته راول دا کنه پر مزه شت لاګو نو تاګ درې قدمه پر لپسې چې خو لمین باندې متېږي بل چې انحراف یې وکړو کنه کې برې ته سټ راول دا یا څنګه راول دا فاربل حدث العمده نه دا کنه حدث سموي مشابه ده کنه حدث غیر سموي سره په کوم چې ځون به وداسه کې اخو تو ساوي چې موتیږي کنه من موتوي دا من موتوي هیڅ فرق نشته د حدث عمد و د حدث غیر عمد صرف عمد څخه فرق ده کنه چې دا وی کنه پاشه کوزو پاشه کوز نشته نه خو هغه به ودسیدو المسر منفي شي ده اول مسر منفي شي ده امام شفیع صاحب کلا کې یا څه منوي ولا نه قوله عليه السلام مش دا قياس پريشه ده مش دا غنده خبره تسليم کوي چې دا ټول کنه حدث منسان منفي ده د اطلاق منفي ده انخراف منفي ده عمل کثیر ده کنه خپل کې به ودسینه کې کنه لوټا به ده ډکوي کنه ته به ټول عمل کثیر ده ټول مسره منفي خبره دي خدا به پريشه ده حديث مبارک ته وجه نه کنه نبي سم چې من کا اچا چې کایو کړو او رعفا یا پیدنه وینړې اوس مې دا وکړه چې خلیفه چیرې امام خلیفه دا ونسی بس تا و دروي کنه سو دا ورځي چې حدیث خدا نرمه مکه چې خلیفه دا ونسی خلیفه دا وداسته وکړو کنه بلاده وکړو مینه د حدیث دا څه به توی چې خلیفه دی ولا شي یو ورکه چې دل مين موت نشو دای درې میکه چې اولاد دی وداسته وکړو بلاده بیا چې په زړه مده بنا وکړو د حدث یې کوم سموي ول بل وافي ما یزبکو عامه ګرفتاری پاشه دوی که چې به اختیار درسي بل وا پیګه به شي که چې به اختیار درسي په دې شي کنه ډېر خلک مبتلا ده په مزوب درجه او داسې موت شي دون ما يتعمده نشته بل وا پیګه شي چې په کوز باندې بسای به ودسی کو سای په خپل باندې زور په لوشه به ودسکی وي دا ډېر شاد نه دی روي کنه فلا يلحق به به به نه مرشه کېږي که نه په دې پره دا په باندې مور کې اسکوا که نه په عامت باندې په باندې مور کې اسکوا په پر نه مرشه کېږي او دا شریع ځکه که نه داس نه موته وي چې پاوشه بلوای عامه دو که نه په دې باندې خلک ډېر ګرفتاره ده ا ل ي ك ن عام گرفتاري شي چونکه خارج وي خارج د وجه نه دا د اجازه تر کړی کنه ابل شي دا خارج نشته اسار لرګلو دا خټیر بهتر دی چې می سار لرو ګرځوي تحرزا عن شبهه الخلاف د پر د زور بچ کولې د شبهه د خلاف نه ځکه چې امام شفیع صاحب کنه هغه الویز موت پیری چې مینه موت سوا دا وکنه استخلاف نشي کړلا د چې سار لرو ګرځوي کنه په ونه مذهب بدل میز بده وشي او که په خپل مذهب باندې وروړي مشي په مذهب باندې کنه ادل می نه کړی یا غا مقتدی چې سار نه غزوی خو جامل مې پرې شو کنه ا جامل مې نو کو به نه په پوتر شي کنه نه ا دې کا یو فضیلت ته کې یو کې چې زه استناب کول کې چې فضیلت ته بلای څه دلته کنه ا جامل فضیلت بچاو دې پر دکن د استناب نو کو سال نه غزوی مقتدی خاصه زو ته وخت ده بل بهتري خو سره شتانه والمنفرد ارشاد تم في منزله منفرد سره که چیرې خوښه وه د لمونځ پیرا کو په خپل منزل شي چې کیم نیکا به ودس شوه ده که نه چې کیم نیکا وداسې وکړو هغه دې که ده که نه دغه لمونځ به پیرا کو و ان شاء عدل مکانی که چیرې خوښه وه خپل مکان ته در وپاس شي ا ل ا ب ر ح ت ي و ر د ا كان ايغا زي تفسيا چي كيمي كا پاور پر زلا گياو او كا ادي كا پير كويا چي كيمي كا لو داس كرا دا و دل مزوزوي ادي كا ويدا ځکه چې په دواړه شي پیدا شته او ضرر ده پشه هغه دوی کله چې کیمی کا به وسره ایز د زور کنه ارسی پشه پیدا دغه دو چې اتحاد مکان به روشي می به ټول په یوزي باندې روشي دا پیدا ده پشه خدا په ضرر ده چې اطلاق ور اطلاق پشه ډیر شو لاره به پسې راغله او چې په خپل منځ شي می سپیرا کوي په دې شه پیدا شته او ضرر شته پشه پیدا دغه چې ډیر اطلاق ور اطلاق نه به خلوص شي کنه او زرا دا د پښې کچر مين به د په دوا دې شنیم دې ازي کا وکړو نیم دازي کا وکړو کنه بیا په هر امر چې پاشه کنه یو په د شک ته zarar وي یو په دې کنه پیلو وي یو په بل رجح نه وي کنه پاشه اختیار درته چې کیما تو خوشوي ول مقتدی یعود الی مکانه مقتدی په کنه خپل زوی تر واپس کیږي چې هغه مانع وي دا یې پره هغه حایل که چې منې دې پیدا پره او یا طریق په ستره لیار دو دې مر ستره لیار وي چې پښه ټنګات لنه شي که نه امام یو دې کې ویلوړ دا وته داسې لرې ویلوړې په مشي لیار دو که چې پښه ټنګات لنه شي که نه او یو له غړی تل شي دا اقدام نه پسای کیږي یا پاشه کې نسترا ویلو دوی چې پاشه کې دا کشته مې شتل شي پاشه کې دا نه صحیح کیږي ولا ویل نه او لا يكون بين الحيل يريد بشكل ان حيل له ومن ظن انه احدث وكم سلا چې دا ګره ګموي په دې چې زبه او داس نه او داس موت شو فخرج من المسجد به جماعت نه وته دا وتل په دوی نیتي باندې یو په دا چې میز یې کنه پرېښو چې بس میز پرېږده لوشه کنه او داس روکا بیا به سار نه کړو و یو دا ده که چې د سودې پر لولو کنه لیست پرېږدي نه او داسې موت ته کنه حالت نه او داسې دروکه چې جماعت ته وته ثم علم انه لم يحدث پاته به ته چې نه به ودس شوه امتیاز یې وسط امتیاز یې وسه کې ده کنه چې کله جماعت نه وته ځنی وکړو کنه نو به ودسه استقبل الصلاه دال ساده بالمزه ګرځوي دا بنا نشو کنه لوجود انصراف من غیر عذرنا ځکه چې انصراف موجود شو بهر د عذر نه او داسې نه و موت او ته که وروغوښتلې وروګرځېدې که نه قبلې ته دی که نه ایله د مخه وروړولو بیا په سر واوتلې عمل کثیر د وکړو بهر د عذر نه د اودسي نشته وجه د استثانه استثان داسې وي که چې دا دا که نه بنا کړل شي انه انصرف على قصد الاصلاح دا ټیک ټول مینې پریښه ده دا وروسته کنه خو په نیت اصلاح بده کچ دیګه الموزه اصلاح کو کنه اده خیال له سوچ مين مې کنه داس مو څو دا به چې ودرې مين مې کنه په سخره پیډي کنه دا غل میس کچ ریخه چې نه موت نشي په کس اصلاح بده شو دا دنده ګره ګور لکه یو سړي د جماعت رنګوي ګمټونی وته وخصوي کنه مين مې چې کنه دی ولې کنه دی ولې کنه غروي رنګوي کنه نو زه خلاص یې کچ دا خو جماعت رنګوي کنه ګناه چر کو خو دې ته هغه چې د امیر جماعت نه ویوي که چې نه وای جوړ شي که نه دا ګناه چر نو نه د اصلاح په نیت مخته ده الا تر انه لو تحقق ما توهمه ته نو ګوره که چېرې پرشتیا وای هغه شی چې توهم ته ورغله ده او داسې پرشتیا موت وای بنا على صورته به بنا به کړه په خپل مذهب باندې ته بنا راووه فألحق قصد الإصلاح بحقيقته د ملحق شو که د قصد اصلاح د حقیقت اصلاح سره که نه ملحق ته د قصد اصلاح د حقیقت اصلاح سره فقها مثال ورکوي د کفار سره په جنگ لګیا که نه و آجی که د کفار سره په صوب شي که نه مسلمانو را دي آیر مخته کړي دي که نه مسلمانو سره دي که نه آیر مخته کړي دي که نه و ته ویل که نه کفر په نیت ولي چې کفر د خو ولي که نه مسلمان د لګېږي که نه دای جماعت نه وته فسدت صلاته دیر من موتا لانه عمل کثیر ځکه چې عمل کثیر ده او به هیڅ عذر نه په واقعا شي به ودسین ور پیش کړه د خلیفہ جوړ کړو وهذا بخلاف ما اذا ظن انه افتح على غير وضوء فانصرف يبلغ مسرادو یو هی په موضوع لور دا یو دوه رکعاته کړی دی بیا د خیال پیدا شو چې و مخاو داس نو دا دا سپل مذهب دی وړي کنه په مخر ووشتلو کنه چې کله ووشتلو ته پاتې چې ناو داسې مشتا چې کړه به بیا خبره ته ملي وي چې داسې مکړه دا نه به داس لګي کنه دا بنا نشي کړه فرق کړه په پوس مسله شي په دې مسله شي دا وی کچ دروشتو دا کړه په کس ته رفض باندې وروشته دا نه دی پرېښو ځکه چې د خیال چې مو داس نشته به داسې ویلوړي کنه دا په کس ته اصلاح باندې نه وروشته ته د ګورې کچېرې رښتیا وایي هغه چې وخت ورغله ده پر سیار مې کړه به اوداسه مې جوړ وایي یستګ ویل دې به سر نه ګرځوله نه یې کې مې د ګمون ورغله ده که نه په دې سره سبا به سر نه ګرځوي په هذا ول حرف دغه چې کنه اصل دا او فارق ته په دې پوس نه سره شي په دې شي په پوس کنه په کس طرف نه په کس اصلاح ته د غار به ځکه دای بیا جوړوي کنه خو داسې چې موسم او موت نه و چې سه پر جماعت نه وتله اپوس مسله شه او چې سه پر په جماعت شوی پاته وته لګي چې داس منه مت سو بیا بنا کړل شي او کچې جماعت نو جماعت نه بهر وی لور دي صحرا دو ومکان صفو په صحرا له حکم المسجد اما کان د سپې په صحرا شي د پر حکم د جماعت ته ا مکان د سپی په سرا شي د پر حکم د جماعت ته سمره حضرت چې سپینه ویلوټ دی دا ټول جماعت داسره کې جماعت ایریا چې سې پر پدې شو ګرځي پته وته ولګي چې داس منده متابنه کړل شي او چې په سپی وتلا به شي طرف ته وتلا دا شي طرف ته وته په سټ وته کنه بیا مې یې کنه حرف شو ولو تقدم قدامو او کچېره مختره ول شو بیا فل حد او ستر تو بیا کنه حد یا سترا دو چې کوم سترا لکه دو کنه چې پر په سترا نه ویتر شوه پته وته ولا چې داس منه مت سودا به دا کنه چې په سترا پیر وی دا کنه جماعت وترا ده و ان لم تكن فمقدار صفو به خلقو او کچیر سترا نه وا او دای مختلف تر ونده یې به تا کنه بیا په کیما انداز باندې کنه دای بنا کړل شي بیا په انداز د سپی چې کوم سپی نه د ورسې دی که نه څومره سپی نه چې ورسې بلور وي په دې مر انداز سه مخته تللا شي که نه و ان کانه منفردن و کچېره ځون ته ویلور ده جماعت نه به زیاده که نه فموضع سجوده من كل جانب بیا غزوی د سجدې د هر طرف نه که نه شي طرف نه ورسې طرف نه شکین طرف نه مخ طرف نه سجدې ځوي که نه دا د جماعت ته چې په دې ایریا شي ویو پاته وته ولې چې داس مینه متوا به دا بنا کړی شي او که په دې تیرو به بنا شو کړه و ان جننا کچې سایله ولای شو مجهوله شهادو د امراض نه فعل ټول مجهوله سي استعمال شي کنه ان اغم عليها ان جننا او ناما کچې سایله ولای شو په مدرسه یا هي به وشو فختر ما بیا شیطان ولا ولا ولا په خېب شه او او بیا یې به وشیلو لا بیا به دور شو استقبال دا به سار نه ګرځوي ځکه چې دا به د سې کې دا نه ډېری دي کنه جنون کسا یا به وشي کسا کنه یو شدا غو چې به کنه کثیر وجود به د سې کنه لکه متیان څخه در کسا به کنه بوت چې دل کسا کنه لانه يندر وجود هذا الوارد ذكر شيء غير وجود عوارض فلم يكن في معنى ما ورد به النص نه دا به د سیند په معنا دی چې په باندې کې من به نصر ولا ده کنه من کا او رایفا او من فی صلاتی ا د خیر کنه قیاس نه خلاف ده او پاش هغه به د سیند ذکر وکنه چا کثیر رکو دی کای کسا یا پید نه وینې کس کا یا مزی یا کنه بوت چلے دل کنه وکذالک اذا کح کح هذا هرنګ بلن شکل چې پدرټه خندو کو لانه بمنزله الكلام ځکه چې کاکا په مدرا د کلام د شګدو دو وواکاتون او د کلام دا کنه کاته ده میس کټ کوي ان میس کټ په دوی شه پرې کو کنه دا کنه کاکا په کلام دو کنه میس کنه کاټ کو پرې کو کنه دا بنا نشو کړبا وان حاصل الامام الکراته کچېرې کن امام د کرات نه باند شو لانه يندر وجوده زکه چې دغه نه وجود نه دیر ده کنه چې امام نه قرات ختم ویر شي کنه که ختم ختم ځای بالکل کړه پیل شي فعل بجنابه ته جنابه سره مشابه ده وله ان استخلاف بعلة العجز امام زکه چې استخلاف په سبب علت په سبب د عجز سره و امام چې به وداسه شروع ا ل ا ب ر س خ ل ا ب ذكر وكا چه دايكا عجز دا مين في ركولا نشي د تعارض د پېښو به د تیر پېښو راځي نشي پیدا کوله په باب د حدث شي استخلا په پایله ته عجز سره و دا سړی به ودا سره کړه عجز شو وهو عون عزم او د عجز دوته هو رټ کلا کتا ځکه چې کنه قرات بالکل نویر ده هغه نویر پر لکېږي کنه بل مخ نشي ترولا بل مخ نشي کړه دو ته خو د عجز الیا رټ کلاک تا نه ایته که چې خلاف جایز ده کنه هغه به وداس لیتا حالکه هغه منډه ورا شي چې زړه منډه وای او داس روکه بیا روشه ایو ته پتر کولا بو نه کړي چې خلاف جایز شي دا بل خبره چې دا ډیر ده ول عجز القرات غیر نادر نه عجز د قرات نه دا ډیر نه ده بلکې دا ډیر پښړي فلا يلحق بالجنابه دا بجنابه سره ملحق کیږي بلکې دا به د حدث سره ملحق کیږي کرات یې پیرا کړه دا دمره کرات چې کنه فرض کرات ته المیز په صحیح کېږي کنه خپل رکوع ته ټیټې را کوي میز پیرا کوا سر تر سوا